ریاض الصالحین دوشتم نمبر حدیث دے در ریاض الصالحین وعن نبی نجید بزم النون وفتح الجیم د ابي نجید نه نقل لي په زمي د نون سره نو جید او په فتحې د جیم سره نو جیدن عمران ابن حسین الخزائی رضی الله تعالی عنهما الا د دعا او رضا شه د پلار او د زوینا ان امراه من جهنتا ست رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د صحابه او د انبیاو نرستو لوی مقام د صحابه او د صحابیاتو دی چې داسې مثال څوک دنیا کې راغی غوندې خودلې نشي ګوره غلط کار یې کړي څوک ته خبر نه دی ځکه زنا خو پټه کیږي او بیا غرازی او خکار کوي پیغمبر ته وای ما باندې د الله قانون پیغمبر جاری کا زه خپل سزا اخر ته نه پرې دمه غلط کار به مو کی ما خو نه کړی قسمونه هم کوي ار یو کار کوي غو د خپل ځان د بچاو هغه خپل ځان نه زبچ کوم اگر چې سزا هم دا سمرا ملاويږي نو چې دنیا کې سزا ملاو شنو خدا دا صحابيات وګوره د صحابه حالت وګوره فقالت نوې دې خزه یا رسول الله اذا الله پیغمبره اصبت حدا فاقمه علیا زکا د دنیا سزا را باندې جاری کا چې اخر کې د دې د سزا نه خلاص شمه اخر کې د دې سزا ډیره زیاته ده او دنیا کې هم سزا زیاته ده چې شادي شودي نو د زنا ارسړي او د جنې حکم سره پکانو وشتل سو په چای کې سای سزا سخت نه ده خودي سخت سزا لا غالک دي دا موږ ته خې چې دا سه دا غي حالتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي خزي ولی له غوښته پلار یا رور یا بل سو کار سچو فقال نبی نبی علیہ السلام وجته ولوي د دې خزي احسن الیها احسان او کدی سرا احسان پر خزو کوي زکه احسان دا دی چې خزه بچي پیدا شي ته پوسو کستا پکړه آیا بچشتا نبی علیہ السلام وارث لوګو ته چې دا بوزي او چې کله د خزه بچي پیدا شي دا غي نه پس راولا سزا ولور خزه پټې ده نه او په خپل راځي دی وکه که معمولی او خو بیا به غیب بیا به نشي مونده په داسې سوله بدن نشي په داسې ځای ته بتلې چې لکه د ماټ ځان به غیب کړي بیا به پولیس ګرځي نو ګرځي په 10 کاله او خپل راځي ما باندې د الله ځکه قانون د الله کتاب معنا اخر معنا فایزا وزاد فاتنی نو کله چې اوځه گئی دا خدا بچی لرا نو رای ولای ماتا ماته راول ففا چې سنگسار کم ففعل نو هغه چې کم کسو ولی راوخته نو هغه کار وکړ ففعل نو وکا غیا کار فامر سمکنه کنه فامر به النبی فامر بها نبی الله صلی الله علیه وسلم نو حکم وکړ چې کله هغه راوستا بچه پیدا شو نو حکم کو پاره خزبانی پیغمبر د الله صلی الله علیه وسلم ګورا دی حدیث کې اختصار دی نورو کې بیا تفصیل لازی حدیث کې اختصار دی خیر دی خیر دی څنګه خیر ها ها او بل حال نشته په لوبه فامر بها نبی الله صلی الله علیه وسلم فشدت علیها ثيابها فامر بها نبی الله صلی الله علیه دلته اختصار دی بل ځکه نور حدیثونو کې تفصیل لري خبره ما توجه کوه ما توجه خرابې دلته اختصار دی نور حدیثونو کې رسل راځي تفصیل لري چې کله هغه خزه راوسته دا بچي پیدا شو دا سره الحمدلله پیغمبر رحمت للعالمین ماشوم یو نو نبی علی السلام هغه وارث ته وی چې دا هراله بچي پیدا شو نو دا ماشوم بس کوي دا چې زمړه کوم سنگسار شي اما ماشوم خو به په نه خراب شي وي صبر وکړي چې د ماشوم موده د پيو پورې دا ایثار کوي سو پورې چې دا ماشوم د پيو نه کټ شوی نه دی هغه پورې به دا پيو ور کوي وي زي تاسو پیغمبر رحمت للعالمین حدیث کې راځي چې کله هغه موده د پویو برابر شو کال یو نیم ارس چو په اوس کله خزینا غامیدینا غامیدیه چې کله ماشوم لا خوراک ورکاو نو خوراک کول شي په خپل غیګه کې ماشوم نه ولې او لاس کې یو شی ور کړو هغه خور چې نبی علی سلام ولید وې اوس ماشوم خوراک کولې شي ماشوم لري کو او هغه حکم وکړو فشدت عليه ثيابها او تړل شي په دې باندې جامې داغه ځکه قانون هم دا دی چې کله خزه سنگسارول شي سزا ورکول شي نو داغه د پردې ډیر لحاظ او اهتمام دی وکړي شي د بیاي خود اون تک نه چاغه د پردې لحاظ نه کوي ارسل لري کی دا به حیان چې خلک کوي نه نه نه نه داغي لحاظ داغي د پردې وکړي شي دیو جناب بازو کې راځي چې کله خزه سنگسارول شي نومه پورې ول ډغلو کنه دا به خخه کې نومه پورې زکه د پاره د دې چې هغه له کولی سزا ورکه اځنه چې داغي هغه لباس لري نشي داغي نه بے پردګي و نشي نو نبی عليه الصلاه والسلام پر جامع پکله کې وتړی او چې کله جامع سخت شو پاغه باندې ثم امر بها بیا حکم وکړ نبی علیہ السلام پاغه خزا فرجمت نو هغه ਸੰسار کړې شو ਸੰسارول مقصد دا په کانو بوشته کیږي چې سو پورې پای کې سای او چې کله سات وخیږي باز هغه پورې بوشته کیږي په کانو چاغې کې سای پوه ثم صل ثم صل عليها بیا جنازه وک نبی علیہ السلام پاغه غامدی خزا اے جنا کله وا سنگسار شو بیا په نبی دې خپل جنازه وکړه فقال له عمر نو نور حدیثونو کې خرازی چې په زنای با خاص کس جنازه نه کوي یا زناکار باندې جنازه نه ده پکار دا حکم د تهدید دی یعنی جنازه دی پوشي هغه نامعلوم غوندې کس په جنازه وږي چې څوک پیجنیم نه مقتدا لوی خلک با په زناکارو باندې جنازې نه کوي ځکه چې خلک دینه منشي که سبا ما غلط کارو کو سبا ما باندې جنازه نه کیږي او کیږي نو دا سه بیکاره خلک را باندې جنازې کوي پوجي او دلته نبی علی السلام ته خپته ولګی دا چې دا خزه زناکار وا سزا ملاو شو بیا په نبی علی السلام خپل جنازه کوي نو حضرت عمر ورته وی فقال له عمر نو نبی علیہ السلام تو عمر رضی اللہ عنہ تصلی علیہ یا رسول اللہ ته جنازه کې په د خزبانه د الله پیغمبره وقد زنت او د خزه سکړه زنا کړی دا ته په زناکار خزبانه ها د دې توبه پاغه او یاو کسانو تقسیم شو نهایت ګناګاری نو دا غي معافي باغه ته الله وګي سچ توبه وکړه دا سم توبه وکړه دا اقرار د ګناي کړي عمره چې ما نه غلط کار شوی دی بیا مالې ګلې بیا خپل راغلی دا بیا مالې ګلې د پویدو پاره بیا خپل راغلی دا چې زه خپل سزا اخر ته نه پرېږدم دا بالکل صفا ده دا بالکل د ګناه نه پاک ده توبه معاف شوی ده پوه نو دا سه انسان چاغه قابل د توبې ګرځیدلې ټیک د غلط کار شوی یره زمانه بیا توبه زما ارسما ها معافی ده نو هغه باندې جنازه کول بیا پکار دی په خپل وحل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل ما سنگسار کا خو زه د الله حکم خیر علی په خیر ان جادت بنفسها لله عز وجل ابو شلا خیر دی او هل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل آیا مندل تا ډیر غورا د دینا ان جادت بنفسها چې سخا کړی دا دا لوی سخاوت دی چې خپل ځان قربان کړ الله د پاره لوی سخاوت دی قرباني د خپل ځان پوه شئ مسله کول ډېر ګران کار دی په زمانه می پیری کړی دا بس کیږي د سره نمبر پیری کړی دا ومنګ نو مور کو نمبر مور کو او مسله هم خایو تا چار شي کې نو دا ځان قرباني ول فصوی مارول خو نمو زمانه می او بیا ما ته خلک مسلې جوړي دا تاسو خلک یې دیږي دا مسله پوه شئ ها دا حالت ته دی الحمدلله حق پر علماء د دین نه یریږي اوري پته مور کوي نمبرم خي او مسلم خي چې مسله ده که څوک منیو کنه من کا تکلیف او دې غریبان معمولی سره مسله راوړي به چاته کوو بیا به ځاتا مسله ولې پلان یې نه راوړي دا لکه بیا موږ ته مسلې جوړي ما ته پیغام مشوب شي وحل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل د دې حق پرستو علماو ډیر زیات کوشش کوي دې سره مینه کوي چې هغه د الله مسلې او د الله لپاره مخلوق ته بیانې سره نمبر نشور کوله ها رواه مسلم نقل کړی دی امام مسلم وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب کچرته یقینا د فرد اولاد د آدم علی السلام یو کندې من ذهبن د سرو زرو احب ډیر خوخه ډیر مینا چې شي دلرا خوخه چې شي دلرا دوه کندې هر انسان د پاره چې د سرو زرو یو کندې هغه کوشش د سویمه کندې کوي د دویمه کندې کوي ان چې یو ګاډي د یو انسان د پاره د سورلو فلم کوچی هغه کوشش کوي د سره د دویم ګاډي وای کده دا ویم چې دا او حب دا غر د سرو د سپینو شو دا سرو سپین کیږي او زه په سرو سپینو سره کوم حضرت زه خو الله دې نه پیدا کړې دې چې کوم مقصد لا پیدا کړې ما مونږ وایو مونږ د مقصد لا نه خو چې مونږ لا سرو سپین ملاو شي خلک پدې دي وای مونږ لا پلانې خره امریکا خره او پلانې خره نه مونږ لا دین خره او قبل توبه کی الله پا چا چا توبه بس الله تا چا چې په سچ توبه وکړه دا هغه ته الله قبول توبه کوي متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وعن ابي هريره چې سمنا ملنګی دا سمنا غریبی دا دینداری پکې دا سوچ باندې کې فکرونه باندې کې او عبادت الله په دین کې مشغول وي ادو رہی ہوئی زه قرضه باندې الحمدلله نشته خروج کو دومره الله تاکید الله او څور مال له گاډي دی دولت ته دوه لوی پریشان دی دوه لوی پریشانو مصیبتونو سره هغه انسان مخ دی دغه دا بادشاہان سره مصیبتونو سره مخ دی کدا غپلی او دا نقصان نه نیوی کړی وای به مسلو سره اخته وي ار چا چې نقصان کړي نو هغه نن زمانہ مر دی او سبا ورپسې بل نمبر دی غلط کار چې دنیا کې سره پریشان دي په غلط کار باندې نو چې د الله دربار ته لار شي نو ته پریشانی باندې او چې مال نه خبي غما پاره خپل وخت روا خپل عبادت کوا دینداری کوا الله نه قبول او توبه کوا چې الله زما ګناهونه معاف کړي او سو ګورا څنګه یقاتل هذا فی سبیل الله جنگ کیدا یو په لار د الله کې د کافر سره فیقتلوا نو دې اوجل شو په لار د الله کې فیقتل ګور یو خو مؤمن دې جنگي د الله په لار کې په دې دواړو کې خو یو د الله په لار کې جهاد کې جنگيږي تر دې چې هغه شهید شو لوی شهادت هغه ته مرتبه ملاو شو او چې شهید شو دا مسلمان دا هم چا کافر وجلې کنه کافر ملک مؤمن مسلمان چاغه جنگي دام دغه کافر سره کافر ولګي دا مسلمان ملک مسلمان خلی مقام حاصل شه کوم غالار جنت شهادت قبول هغه کافر توبه وکړه هغه چې مسلمانې وجلې ده ثم يتوب على القاتل بیا هغه مس هغه کافر توبه وباسي توبه وباسي چې الله زه کفر کیوما شرک کیوما خلق مې وجلې ما ته معافي وکاو اسلام قبول کی او هغه jihad کوي بیا او هغه وجلې شي جنت ته دي کنه دي پوره شو خبره باندې ثم يتوب بیا قبول توبه کوي په قاتل باندې فیسلم نو هغه مسلمان شي نو فیستشهدو نو هغه شهید کړي شي متفقون علیه دیو جنا باج علماء لیکلي دي چې د مسلمان په ډیر قدر کې زکه چې اسنه چې زمانہ په اسلام کې هغه ډیر مخ کې د اسلام په کارونو کې زمانه کې دې شډیر مخ کیاغه الله ته ډیر خوشاله مسلمان دی او د کافرم په دې قدر کوا اسنه چوست کافر دی پاینده زمانه کې ډیر توبه وباسي مسلمان شو ډیر کلک شي زمانہ پتم نه لګی دی ها لکه حدیث کې مونږ ویلو بل چې اخر خاتمه لسره اعتبار دی یو سړی به عمل د جهنم کوي کوي کوي د جنمیانو عمل بګي تر دې چې د د او د جهنم د تباسور او زپاتی یو لیش یو غزم نه زیب پاتی بس قریب چې جهنم ته بځي هغه به عمل د جنتیانو شروع کی او په اخر کې به الله کوم غدن نه کی جنت او یو سره به عمل د جنتیانو کوي کوي کته به تا خود دې نو مته رسیدلې صوفي دې زموږ د زمانه دې دیندار درسونه مفتی دې لوی سړی دی ابز د او د جنت منځ کې با یو غس فاصله په اخر کې واغه داسې کارونه شروع کی داسې نقصانونه به شروع کی چې با عمل عمل د جهنميانو شروع کی نو الله به کم خوابوزي جهنم ته نو د چا سزا ګارانټي نشته چې دا جنتی دی او دا دوزخی دی والله علم الله خفوی پدې ولنبلونکم بشیء من الخوف خامخا امتحان اخلو الله او من ساسو په یو شی دی یارنا والجوع د لوګنا او د کموالی د مالونو د نفسونو نا او سمرا د میونا بعض خلک د آیات اکثر په غمونو کې وای او دا نفس لري یادای او نا دا آیات اصل کې مخکې مسله توحید تیر شوی دا یری به دی اوګه کوي به دی هر قسمه آفتونه مصیبتونه برازي خو کلک به الله دې من کلک کی ګوره ها رښتیا خبره تکالیف راځي سړی دا خامخ الله امتحان اغلو من ساسو په یو شی صدا د یرینا دل دوی لنبلونکم اوس منګه آیات رواله د سورته آل عمران یو سل شپګتیا لتبلون فی اموالکم وانفسکم الته هم لام روړې خا مخا امتحان غسته کی تاسو پتبای د مالونو د نفسونو تاسو کې خا مخا به امتحان راځي مال بدن علما نفس بدن علما بچی بدن علما امتحان چو ته سورو بو کې امتحان لري خلک استادان جو سورو بو کې الله امدار چا امتحان اخلي جواب کده سورو بو صبر کې روان دي اصل لګیا دې کو نه صبر کوي مې ځان مې یو بانه کته نه مې ځان یو یو بانه شي مې استاد په چټې ته دینو ما ته وی نور ملګری خو دی نور استادان خو دی وګور نور طالبان نو خو شي نو بیا خو زه داسې مخلوم بي واکې نو دا طالبان نه استاد چټي دا ورکس چټي دا او کنه دا ستا خو نشته یارا ستا خو سبق شته کنه ته خو سبق وای کنه دا یو باندې جوړ کله به زمونږ چټي وا نو زه به خوشاله زم یو د جمعې ورځ به یا به د زیارت پر زمونږ استاد سرکای بابا الله دې غریق او رحمت هغه زوی ډاکټر او انم هسپتال کې ناغه به اکثر جمعرات پر ورځ باندې الته ته اغلې پیسې مولې چټي په وځاغه نو موږ به د دوه ورځو کې د سبقونو ټول تکرار وکړو د کافی مختصر معنی متول د اریو موږ موږ ته مکمل آو صبر کول د الله په دین کې به حساب اجر ملاویږي نو بچا ته ملاویږي چې چا صبر کړی دی په تکلیفونو باندې ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور خامها چا چې صبر کو وغفر او مخې واړاو ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دا د په خو کارونو نه استعینوا بالصبر والصلاه مدد غواړی دا الله نه په مضبوط والي او په مانزبانه ان الله ما صابرین بشک الله سره د سبنا کو سره ده ولنبلونکم حتا نعلم المجاهدین منکم خامخا امتحان اخلو من ساسو حتا تر دې پورې چې ښکار کوم مجاهدین ساسو نو سبنا خلق ته ښکار کوما چې دا مجاهد دی او دا سبناک دی والآیات فی الامر بالصبر وبیان فضل کثیرۃ معروفه آیاتنا فی الامر په حکم کولو په صبر کې او بیان د غوړ والداغه ډیر دی او معلوم دی مشهور دی اوس په دې حدیثونو وروړي ها وعن ابي مالک الحارث بن عاصم الاشعري رضی الله تعالی عنہ قال او قال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم الطور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان پاکي نیم ایمان دې ا زه پاکول بدن پاکول جامع پاکول کم ځای کې چې وخت لري اغازه صفا ساتل کور صفا ساتل لوخي صفا ساتل هر یو شي صفا ساتل دا نیم ایمان دې تقاضه د ایمان کوي ښا دا نیم ایمان د صفای ښه شی دی بدن کپڑے زه صفا ټول صفا صفا ساتل والحمد لله تملو شابه کنا والحمد لله تملو میزان او حمد الله اډکې تل لرا د قیامت پر ورځ به د نیکو اعمالنا تل ډکیږي د چا په وجا د الحمدلله ویلو په وجا کل الناس یغدو هر انسان سبا کوي کل الناس هر انسان یغدو سبا کوي فبایع نفسه نو خرڅون کې د خپل ځان هر انسان سبا کوي هر انسان خپل ځان خرڅي سوکې په نیکي خرڅي او سوکې په بدو خرڅي سال چې شي نیکی او بدعملي جمع شي نو سوک په کار د نیکو پس روان شي نو سو کار د بدو پس روان شي نو چې نیکو پس لاله نو فبایون نو موتقها ها آزاد اونګه دې د خپل ځان د جهنم نه چې نیکي کوي دینداری کوي نو د خپل ځان بچ ک 50 سره پنه کو اعمال او کول سره د سنې ځان آزاد او خلاص ک د جهنم نه او او بو بقوا یا هلاک ان کې دې د نفس لرا په بدو کارونو یا صاحب چې شي نو خوش تو شپه سره روان شي داکې بکې شوکې بکې اغلاګانې بکې زناګانې بکې بهایانې بکې سبا کې سا نزان خپل هلاک رواه مسلم نقل کړي دی له امام مسلم فقال لهم حين انفق كل شيء بيده بیا وی نبی علیہ السلام دیتا پاوا انفقا چې ور کړه هغه شی چې داغه پلاس کیو سچ لاس کیو ناغه ول ور کړه وی ما یکون عندي من خیر نشتره ما سره یو شی غرا فلن او ادخرو چې زخ ذخیره کما غیر استاسنا نو کوشش دی وکي بچ بګي هغه الله د سوال نه یو سره د سوال عادي شو اے کاغذ د ډیر مال او دولت خاوند خو هغه به سوال کوي هغه په پروګرام سوال ته جوړ کړي او چې یو سره کوشش کوي د ځان بچ کولو د سوال نه پیغمبر پاک کو یعفه الله بچ بګي هغه الله د سوال نه چانه بشه نه غواړي چې مال راکلا ده خلک ګرځي بازارونو کې کنه چا چې صبر طلب کو په مصیبتونو باندې یرا صبر کوما ومان یسب یا ومیت صبر چا چې صبر طلب کو چې الله زب صبر ما په مصیبتونو مشکلاتو کې مال صبر راکا صبر نشم کول الله صبر می نصیب کا یصبره الله نو صبر به ورکیا غل الله ځکه بعضی مصیبت ډېر د تکلیف وي یا نه دی ورکړی شوی یو کستا سبخشش غورا یا ډیر بهترین د صبر نه اچات صبر ملاو شکنا نو هغه صبر بهترینه میوه ده بهترین سیز ده اس شی بو سره یو صبر کوي زم الله جزره پیدا کړي ما د بار سره کې نو دا بهترینه تحفه ده متفقن علیه اتفاق کړي چې په دې حدیث د بخاری او